رب انهن یا رب زما انهن دی چې دی یقینا اضللن کثیرا من الناس گمراه کړي ډیر خلکو لره فمن تبعانی چا چې دا بيداری وکړه زما په انه مني یقینا دی زما ملګری دی ومن عصانی چا چې دا پرمانی وکړه زما په انک غفور رحیم یقینا تبخون کې مهربانه هغه ځای به د خپل اولاد د بار منتخب کې چې پای کې دین کار کیږي فجعل افئده من الناس نو وګرځوا زړونه د خلکو تحویلهم چې ميلان کوي دیو ته ورزقهم من الثمرات او خوراک ورکړي دیو ته به کړهوا من الثمرات میوه به کړهوا کیږي نه ځکه دا لعلهم شاید یشکرو شکر باسیستا ربنا یا الله انک تعلم یقینا ته پوی ما نخ پیا چې مونږ پټ ساتو و ما نعلن وا چې مونږ کار کو و ما یخفى علی الله نشته پټ په الله باندې من شین اس شی په الارض پس مکه کې ولا په سما نه پاسمان کې الحمد لله الذي حمدنا دی الله غزاد لره وهب لي چې راي کو ما تعالی الكبري سره د بډاوالي نه اسماعیل او اسحاق ان ربي لسميع الدعاء یقینا خامخا رب زما قبلون کې دعا دی اوریدون کې دعا دی من قبل دون کې رب جعلني الله وغرزه مال رم مقيم الصلاه پابندي کوونکې د مانځه ومن ذريتي او د اولاد زمانہ رب ځان له دعا غواړي نو اولاد د پاره هم د دین دعا واړه ربنا یا الله وتقبل دعا قبول کړه دعا زمون ربنا اغفر لي ولوالدي یا الله بخنو کی ما ته مور بلار زما ته وللمؤمنین او مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب پاورز چې او بدري خلق د حساب کتاب لپاره ولا تصبن الله غافلا غمان مکو په الله باندې د بے خبرو عما دا غنه يعمل الظالمون چې کوي ظالمان سوال داراتلو چې الله پاک دی ول عذاب ولې نور کې دا دومره سرکش او بي دین دي نو دا نه چې نه الله نه خبره ده او دیو کوي الله ولا سزا نور کوي دا الله مهلت ورکړل دي دا انما یؤخرهم یقینا الله رسو کوي دی ولر یومین هغه ورځ ته تشخص په لب سوار چټي خبراوتی پای کې سترګې د خلکو مهطعين مقنعي روسي روسي مهطعين منډي بوي مقنعي روسي الله وی ولم تكون اقسم دما یا نه وای تاسو چې قسمونه خړل تاسو من قبل په خوا په دنیا کې مالکم من زوال چې نشه تاسو لپاره ختمېدل مړای کیږي به وبشي وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا سیدی تاسو په کورونو دا خلکو کې ظلمو ان پزوم چې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې پنا پرمانه د الله سره وتبین لکم او کار شي تاسو ته کیف فعل نه بهم سرنګي کار کړو ما دا وسره ودا اوس چا چې نه پرمانی کړو علماء څنګه عذابونه ور کړو او تم پاک کلی کور کې وسیری دا دې نه قتل چې هغه نه پرمانی کړو هغه لمې سزا ور کړو وضربنا لكم الامثال بیان کړو ما تاسو ته مثالونه دا و عبرت د پاره وقد مکروا یقینا غو چلونه کړو خلاف د حق مکرهم چلونه دا و عند الله مکرهم او د الله سره چلونه دا و وان کان مکرهم اګر چې وو چلونه دی او خلاف د حق لتزول منه الجبال چې لري شي وي داغي نه غرونه داسې مضبوط منظوم منسوبي او داسې چلونه د حق د ختمولو د پاره کړیو د حق پرسو د پاره فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله خلاف ګمان مکو په الله باندې خلاف کوونکې د الله اوس خپل رسول او د خپل پیغمبرانو سره یعنی الله دی خلق له دا تدبیرونه چې دیو کول او د حق پرستو خلکو سره ظلمونه کول نو غني الله خدا لوز کړو چې زه به د خپل پیغمبرانو نصرت کوم نو الله نصرت د پیغمبرانو نه کوي غني الله سره خپل لوز خلاف وګنه ان الله عزیز یقینا الله ضرور د انتقام بدلا غستون کړي دا به کله به بد اخلي یوم تبدل الارض په اورز چې بدل بشي د ازمکه غیر الارض علاوه د ازمکینه تک سپین ارض البیضاء براشي او مدریږي مخې د الله تعالی قهار الواح چې یو د القهار ضرور دی کار بشي معنا را جمع بشي او د الله مخې ته پیشي وتر المجرمین ویني وت مجرمان یوم اذن بدا ورځ مقرنین فی الاسفاد تړلی په زنجیرونو باندې وي په دنیا کې دیو حق پرست پسې غپیدل حلق حق پرستو باندې پتوی لګولي حق پرستو خلاف منسوبي جوړولي نو سپی چې سړی تلی نو په زنجیر تړي دی په حق پرستو په باندې چکونه لګول دا و په عزتونو باندې حمله کولې نو الله به دې په زنجیرونو تړي نو وتر المجرمین ویني مت مجرمان یوم اذن په دغه ورځ مقرنین فی الاسباد یو بل سره تړلې شي په زنجیرونو باندې دا چې د چا راځه ملګری شګنه راځه چې زو ورزو پی دا پیرو شا مرید او لیډر او ټری او پیر او استاد او شاګردان مقتدیان او امام دیو به یو بل سره جوړه جوړه مجرمان تړلی سرابیل من قطران کمیسونه دیو به د ګوګړو وتغشا وجوم النار پټ کړي به مخونه دی ور ليجزي الله دې لپاره چې الله به بدل ورکړي کله نفس نه انسان نه ما کسبت بدل دا چې د کړی دي ان الله سريع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی هاذا بلاغ للناس دا قران در رسول دی للناس خلقو ته هذا بلاغ یا هذا دا صورت بلاغ للناس رسول دې پاره د خلقو ولینظروا به دې د پاره چې ويرول شي خلق په دې باندې وليعلموا او دې د پاره چې پوښي دا خلق انما هو اله واحد قران خلقو ته بیان کړه صورت بیان کا څه د پاره ولیعلمو چې پوه شي خلک انما هو اله ویریږي د الله د نافرمانۍ نه پوه شي په دې خبره قرآن بیان کړ توحید پکې بیان کړ انما هو اله واحد چې الله حاجت روايي کوي او دی چې ترجمه کوي او درسونه کوي او دا مساله پکې نه خلک په دې پوه نشي نو دا درس درس نه دی ولیون ولیذکر او دې د پاره چې پن حاصل کی خلق ولیذکر چې پن واخلي اولو الالباب خاوندان د عقل کوم چې عقل مند نو به نه عبرت وانه